او مباشرت مع الحائز نو د دې به یو صورتونه یو مباشرت مع الحائز ما فوق الازار او یو کټ کې او د کېدل حایزي سره ما فوق الازار سره د جامو دا جائز بلا کراهت یعنی ما دون الفرج یعنی تحت الازار د نامنا تر زنګونونو پوری نو دا کراهت لري ما دون الفرج وما قید لګل یو مباشرت مال حائز سره د جامو دا بالکل جائز د کیس مزایقه نشته یو دینار یا نصف دینار اول وخت کې دینار پکار دی آخر الوقت کې نصف دینار احناف مخالفت نه کړی د حدیثو زمون کتابونه تا کتل غیر مقلد ګوري نه شامی کې لیکل دا دینار او نصف دینار ورکول مستحب دی خبر پوه شوي چونکه ګناه کبیره دا پروپو باندې نه معاف کیږي د الله نه د بخښنه غواړي ګناه کبیره ارتکاب کړي کو جرمانه شته دینار نصف دینار ټول وخت کې مجامعت معها پر دینار دی ورکی فی البیت تپوسو چې د نبی اسلام نه عن ذلک فانزل الله عز وجل الله ایتون راو تپوس کوي تا نه په بارت مایز کې قل هو اذان دا ډېر تکلیف ده کار دی فاعتزل النساء فی المحیض الاخره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جامعوهن فی البیوت کورن کې اوسېږي ايدا شان من امرنا بالکل هیڅ شی زمونږ د دین نه پری دی الا خالفنا فی هر شی کې زمونږ مخالفت کوي فجاء سید بن حزیر و عباد بشر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دوارل فقال یا رسول الله ان اليوم تقول قضا وقضا یو دین دا شوی افلا ننکحون فی المحیض موږ وتی اونکو د محیز کې چې دوی ښه غوسه شي فتمعر وجه رسول الله صلی الله دا خو د خلاف دی وشوي یهودیان نوړی په خوله کې اچنه ته په پوز کې منډي دا خو د نس خلاف خو خلق نه کوي دلته نس راغلی فتمعر وجه رسول الله صم حتا ظننا ان قد وجد علیما موږ نبی اسلام د دوړ باندې خپه شو فخره دي دوه لړ فاستقبلهما هديه من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دوه چې تل مخلي چا پیراړه د هدي د نبی اسلام ته فبعث في اثار ما دي دوه راشي چې پیس فظننا انه لم يجد عليهما بیا اوس مونږ پوښتنه نبی اسلام خپه شوې نه فنصاب مني شي نو کدا زما د دم نه څه شي به رسیدلو د نبی اسلام جامع ته غسل مکانه لم يعغ ذاب ذل نور نه ونصاب تاني صاحب منو غسل مکان ولم يعد وصل في هغه جامع کې نبی اسلام اوس کولو نو مباشرت مال حائز ما فوق الانصار بالکل جائز نه فی الهدیات امرات و حائز نو د صدقه او کیو دینار یا نصف دینار اول الحالت کې نصف دینار آخر الحالت کې نه وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن ابن سليمان عن علي بن حكم حكم البناني او الا د منی خارج شي لکه په خوا دا طریقه وا اوس دا غیر پر مستقل طریقې جوړ شي نو عزل مونږ ویلو چې عزل په نیت صحیح باندې بل جایز باز ضروری مسائل دا چې راځي چې یو مریضه ده یا بل څه داسې عذر صحیح دی هغه عذر صحیح باندې عزل یقینا جایز داسې دوی استعمالول وقفه کول دا جایز دی لیکن عزل په د پنیت فاسد باندې چې لوګ برازي انسانان به سخوري وای چې افراد به ډېریږي نو کته سپرونه شنه بره بره چتم جوړي وشوي خلک ډېر ډېر شو نو د شاباز شریف بار سړک جوړ کړ بس پاس دي ګرځي وشوي کته ځای ځای نشم برنې منزل ده دانی بر بل منزل ده ځای بش تر اسمان پر ډېر ځای ده وشوي مارکیټونو کتم جوړ شي دي برم شي په خبر کوم بار پلونه جوړ شي دي کته نه ځای کې نه بر به ځای شي پښوی هر وخت سره افراد ډیریږي نو الله پاک اوس پیدا کوي ا چت جوړ شو دین دریم چت جوړ شو سلام چت جوړ شو ابر جهاز کې ګرځا پښوی ستنګي ګینا پښوی هر سات انکړې دو بچیا چې نه ډیر بچیا چې نو دا دا مستقل تحریک د لپاره ګولۍ دویانې او دا دومره لوی منصوبه دا بالکل ناروا دی ځکه د دې نیت بالکل فاسد دی د املاک په وجبانی کوي ها نیت صحیح نه بالکل جائز دی د حرینا به اجازتها عزل جائز او د عن شو کې حق نشته د جماع نو بغیر د اجازه نو عزل جائز دی څومره چې وی هغه دنیا ته به یقینا راځي وبه قال حدثنا قبل اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا يحيى ان محمد بن عبد الرحمن سوانا حدثنا ان رفع يا رسول الله زماوين زدا عز القوم ذکر زوم چې حامله پاتې نشي وانا اريد ما يريد رجال رجال سره اراده کوي اراده کوم وان اليهود دا وجه عز الموعوده الصغرى دا نبی اسلام یو دروغ وای دا موده صغرا نه ده کله وراد الله یخلقه کله اراده کوي چې څوک پیدا کوي نو متعتان تصرفو ته اړول نشي الله پیدا کوي وشي وایمن به جوړ شي وخت د پریز چې خپل خپل نمبر باندې راځي او ته اوس به نمبرې کې نو خدای څلور پنځه یو ځل پیدا کړي بیا به چل کی وبه قال حدثنا سوال بن شهاب قال حدثنا فاضل بن زكان قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى اخبار کې راغلو شپږ بچی شي د ټول روغ رمټ هغه څنګه نبی له سره به داس وشو اری کله کټ یو ځل په تشپک براری نه باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكره من سواته على وبه قال حدثه مصدق قال د هغه مدعي کنه د سلور میاشت بیا اسقاط نه روای مخکې جائز صورتونه کې جواز لري باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من اصابته د زنانه خپل امثال ته د کور کې حالات بهر ویل ناروا دا خلاف ادب حدثنا شیخ من تفاوا قال تسويت ابا هريره بالمدينه زملم شم د ابو هريره رضی الله عنه په مدینه منوره کې فلما رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشد تشميرا د نبی اسلام په صحابه او کې ابو رضی الله عنه ډیر بډې وهلي هر وخت د ملما خدمت او ډیر سخی ولا اقوى معزف منه په ملما باندې نگران هر وخت ملمانه بو د ابو رضی الله عنه او ډیر تکړه بهادر ثبوت د تسبیح په دې روایت باندې کیږي لیکن دا روایت کمزور دی په خبر په دوه روایتون راځي خدا غیر منظومه شوی دا تکي چې منظومه ده خدا مذکره ده مذکره په لحاظ باندې جائز ده فعادت فی الکیس فرفعت الی فقل الا احدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم یو واقع درته نه وام چې زما د نبی اسلام بل کې شو ما بهشکه قلینا انا اوعق فی المسجد یو روز ما تب په مسجد کې ناسم او جماعت ګډ کې سخت تب مې و اجا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام تشریف راړ حتا داخل المسجد جماعت راغی فقال من حس الفتى الدوسي دا ځوان شو ابو هريره درې زلوي فقال رجل يا رسول الله هو زايعك في جانب المسجد تبعدا جمعت ګټ کې پروت دی فاقبل يمشي نبي الاسلام راغي حتى انتهى الي ما ترى ورسيد فوضع يده علي خلاص مبارك ما بني کې خود فقال لي معروفه ما ته خبرو کو جوړ بشي خیر بشي تسلی را کړ نبی علیہ السلام فنهست نو زه پاسې دم خلق يم شي نبی علیہ السلام روان شو حتا تا مقام الذي يصلي فيه اغه ځای تر هغه چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام مز کوله فقبل عليهم نبی علیہ السلام هغه ته مخامخ شو ومع صفان من رجال وصف من نساء فاغوا کې دو صفونه نارینو یو صف د زنانو مزودره او صفان من نساء صف من رجال یا دو صفونه د زنانو یو صف د رجالو قال نبی اسلام فرمایل ان الثاني شیطان شیئا من صلاتی که شیطان مز کی مالا سهیر کړه نو یسبح القوم نو تسبیح دی وای سبحان الله مز کی غلطی وشي امام نه لقمه په سبحان الله باندې پکار د نارینه لپاره او تشویق دی کی زنانا زنانا پت ورکنه تشویق دی کی قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام مزور کړو ولم یت من صلات شیئا خو په مز کې سحیر نشو بغیر د صاحب نماز مکمل شو فقال مجالسکم مجالسکم ایمو مجالسکم ټول په خپل ځای کې نه زاد موسان ثم حمد الله واسنا علی بیا د الله حمد وی د الله ثنا وی ثم قام بعد ثم اتفقوا ثم اقبل على الرجال نبی اسلام سړو ته مخامخ شو فقال هل منكم الرجل تاسو کې تاسو کشته ده اذا تعالو کله چې د خپل کور تراشي فغلق علی باب او د خپل کور ور بند کی اوس دا کور ور بندول خو مخته چې کور کې دن نه سکیږي خلق بار خلق نه خبرې کوي ور دې بند کړي والقا علی سترو او پرده واچولو وسه به ستر الله او پرده وکړ په پرده د الله باندې قالو نعم ثم قال ثم يجلس بعد ذلك بیا دې خپل ملګرو ته کینی فیقول فعلت کذا فعلت کذا د کور د دن ماحول بار خلک خبرې دا خو سړی نه لګل دا نه په کار دا شوګشته تاسو کې چې ور بند کې پرده په ځان واچي د الله په پرده باندې پرده شي او بیا بارځي او نارینه حالونه وای یا زنانه بارځي او زنانه تعالونه وای دا شوګشته فساکاتو ټول غلی شو فاقبل على النساء بیا نبی اسلام زنانو ته مخامخ شو فقال هل من كنا من تحدث تاسو څوک داسې شته زنانه چې د خپل د خاوند د کور احوال بار نور زنانو ته وای ناغیم غلی شوی بوی والا خوشبو استعمالي نو مو جائز او د بهر د کوڅه کې بار بازار کې خوشبو حرام دی فرق باندې پوه شوي زنانو ته خوشبو رنگ والا نارینه ته خوشبو بیره بوی والا لیکن زنانه چې دن خپل کور کې مجلس کې کدا رنگ والا او بوی والا ټول استعمال نه مو خو نارینه د پارا سرخی پاوډر نه د پکاره خبر پوه شوي نارینه لپاره نه ده پکار